افترا علی الله کذبا او کذب بی آیاته سوره انعام دی د دین مسائل بیانیږي او عقلی دلیل بیانیږي څه څلور دلیل عقلی بیان شو د الله د توحید نن دی زجر رټنه ومن ازلمو نشته د څوک ډیر ظالم ومن ازلمو نشته د څوک ډیر ظالم ممن افترا د هغې چا نه چې هغه د ځانه وی علی الله کذبا په الله دروغ نشته د ډیر لوی ظالم د هغې چا نه چې هغه وی په الله باندې کذبا دروغ الله خبره نی کړی او دی وی قال الله الله دسی وی یا دا دعوی د دروغو د نبوت نه کوي الله دې پیغمبر کړي نی او دی وی اوحی الی ما ته وحی شوی ده او کذب یا دی نسبت د دروغو کوي بی آیاته د الله آیاتونو ته چې دا د قرآن مجید آیاتونه دروغ دي انه یقینا لا یفلح الظالمون کامیاب بنشي ظالمانه مراد د ظالمانو نه دلته څه دي دروغجن انه یقینا لا یفلح الظالمون کامیاب به نشي ظالمان تخویف اخروی د آخرت د عذاب نه یرولو و یوم رایات که یو ورځ نحشرهم چې موږ به راجمع کړو دا کافران کافران نحشرهم موږ به راجمع کړو هغوی دا عبادت کوونکي به هم راجمع کړو او دا د چا چې عبادت شوي دا به هم راجمع کو جمیعا غونډ ثم نقول للذین بیا به مونږ ووایو هغې خلکو ته اشرکو چې هغوی شرک کړي په دنیا کې کومو خلکو چې په دنیا کې شرک کړي نو مونږ به ووایو دې خلکو ته چې یا لکانو هغه ستاسو خدایان چرته دي چې هغه تاسو به عبادت کوو تاسو به وی چې هاولای شفعاؤنا این شرکاؤکم الذین چرد دی ستاسو هغه شریکان کنتم تزعم تزعمون چې تاسو به دعوه کوله چې دام د دا الله سره شریک دی او الله ولا برخه ورکړې ده او د دنیا نظام دوی چلی نو چرته دي ستاسو هغه شریکان کنتم تزعمون چې تاسو به دعوه کوله نو چې دوی وایي چرته دي نو ثم لم تکن فتنتهم فتنه په معنا د امتحان سره راځي دلته معنا کوي ګنده خبره خرابه خبره ثم لم تکن بیا بنوي فتنتهم عذر د دوی غلطه خبره ده دوی الا ان که د فتنې معنی عذر کې هم صحیح ده نه به وي فتنتهم څه عذر د دوی یا هغه ګنده خبره د دوی الا ان قالو مګر دا چې دوی به ووایي د رستنې خبرې ته ګنده خبره وي ځکه دا دروغ دي د حق نه انکار کوي او انکار د حق نه دا دروغي ګندی الا ان قالو مگر دا چې دوی به ووی والله قسم دی زمونږ په الله کم الله ربنا چې هغه زمونږ رب دی زمونږ دی په الله قسمی چې ما کنا مشرکین نو مونږ شرک کوونکي مونږ د الله سره شرک نه دی کړی ور انکار یې وکړو الله وی انظر وګوره کیف کذبو څنګه دوی دروغ وی علی انفسهم په خپلو ځانونو ټول عمر په شرک کې تیر کړی دی اوس وایي چې موږ شرک نه دی کړی وضل عنهم او روک شوي دي د دوی نه ما هغه معبودان باطله کانو یفترون چې دوی به د ځانه وی بیا دی ومنهم او بعضې د دې کافرونه من هغه څوک دي یستمعو الیک چې هغه غوږ دي تا ته په دې کافرو کې بعضې کافر دي چې هغه تا ته غوږ دي ستا تلاوت ته غوږ دي نو قرآن مجید خو دومره اثر کوونکی دی چې قرآن چا اورېدلی دی د هغه حالات بدل شوي دي دا د دوی حالات ولې نه بدلیږي وجعلنا لا قلوبهم او مونږ ګرځولې دې په زړونو د هغوی باندې اکنتن پردې هغه د قبلېدو ځای ته دا ورځي نه نو مونږ ګرځولې دې په زړونو د دوی اکنتن پردې او دا پردې ولې دي ان یفقهوه د پوهېدلو د دی نه د قرآن په مقام دوی نه پوهیږي د قرآن په قدر دوی نه پوهیږي وفي آذانهم او من ګرځولې دی په غوږونو د هغې کې وقرن کوڼوالی په هغه غوږونو باندې هغه اورېدل نه کوي چې هغه کم د قبلېدو وي او په زړه باندې هغه قبلېدل نه کوي چې کم قبلېدل پکاري دا به درته راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې په آخر کې راپاڅېده هسې په دې خو تاسو پوهېږئ چې د قرآن مجید د تلاوت د اورېدو څومره خوند دی او بیا تاسو رښتیا وایې چې د رسول الله د مبارکې خولې نه ابا څومره یي د هغې چې به عامې خبرې کولې هغې به داسې خوند کو چې د صحابه به ورته داسې غوږ ایښی و لکه تا به وې د دوی په سرونو باندې مرغي ناست دي خاموش نو ما وی چې لا تلاوت کوي نو بیا به څومره خوند کوي پیغمبر اسلام به چې د شپې را پاسېد په ډېر خوند باندې به تلاوت کو یو ځل اوس ابو جهل پټ راغلی دی چې نور څوک خبر نشي پټ راغلی دی او د رسول الله د دیوال سره شاته پټ ناست دی او دا تلاوت اوري یو شپه چې ګورو اخنس ابن شریق هم راغلی دی هغه وایي دا یوازې زیم بل څوک نشته ابو سفیان وی دا یوازې زیم بل څوک نشته یو بل سردار هم راغلی چې رسول الله صلی الله وسلم د پیشمنی په د آخر کې تلاوت خلاص کنو چې ګور ابو جهل را پاسید پټ ناستو اخنس ابن شریق را پاسید واپسې هغه بل را پاسید سره خپلو کې یو بل ته ګوی چې تاسو سره وی وی چې ښه موږ راځو د رسول الله قرآن ته غوږ دو تلاوت ته او کشرانو ته وایو چې غوږ ورته مږ دی نو دا به څه کیږي سبا که دا کشران خبر شو بیا به نو سره قسمونه وکړه چې بیا به نه ځو هغه چې بله شپه شو بیا چېرته ټینګېدلو څه ابوجهل وایي چې زه زه به لاړ شم هغه نورو خو قسم کړی دی نه به راځي اخنس ابن شریق وایي چې بیا زه به لاړ شم چې ګورو بله شپه بیا پټ راغلی دي چې هغوی تلاوت بند که دوی راپاسېدل بیا سره و دغه شو اخنس ابن شریق راغی ابو جهل ته وایي چې رښتیا وایه چې دا پیغمبر چې دا کم کلام اورئ دا د انسان کلام دی اوس خو سره څوک نشته که نه زه ته یو نو هغه ورته وایي بلکل چې دی نو دا د الله کلام دی د انسان کلام نه دی نو وایي ښه بیا په ایمان ولې نه راوړو و ایمان پې ځکه نه راوړو چې څومره عهدې قومي دي هغه ټول بني هاشم اغوستي دي هغه سقایه د زمزم کومه زغه چې د ذمواري هغه د دوی سره ده قومي جنډه دا د دوی سره ده حجابه د خانکابې کلاول او بندول د دوی سره دي نو که اوس نبوت هم دوی ته دغه شي میلو شي نو بیا نور موږ ته څه پاتې شو نو الله تعالی وایي چې دا داسې خلک دي چې تا ته غوږم دي لیکن په زړونو باندې پردې دي ورنه نوځي نه او دقه رنګې د دوی په غوږونو کې الله کوڼوالی دغه کړی دی ایښی دی و ان یرو که چیرې وویني دوی کل آیت هر قسم دلیل نو لا یؤمنو بها دوی ایمان نه راوړي په هغې دا لاسکی مړه ایمان او نی ایمان خو پریدا بدماشی کوي بدماشی حتی تر دې پورې اذا جاءوکا چې دا خلک راشي تا ته نو یجادلونکا هغه جګړه کوي ستا سره د قرآن مجید په باره کې د سره جګړه کوي څنګه یقول الذین کفروا وی هغه خلک چې هغوی کفر کړی دی څه وی نعوذ بالله ان هذا نه دی دا قرآن الا اساطیر الاولین مگر دا دروغ کیسې د اولنو خلکو دي دا هغه لکه د رستم او د اسپندیار کیسې دي دا هم دغه دي وهم او دا کافران ینهونه هغوی منې کول کوي عنه د رسول الله نه وینأونه او هغوی لرې کیږي عنه د ده نه دا قوم څه کوي وهم او دا خلک چې دي ینهونه هغوی منې کول کوي عنه د رسول الله نه وینهونه او هغوی لرې کیږي عنه د رسول الله نه دې څه مطلب ځنې خلک وایي چې د مکې کافران نه دي په خپل هم ترې لرې کېږي ایمان پې نه راوړي او نور خلک هم منې کوي د بار نه به چې خلک راتله دوی به په دا لارو کې ورته ناست نعوذ بالله چې خیال کوي ګورې هلکه تاسو خو رالی زمونږ وطن ته خو زمونږ په دې علاقه کې یو نعوذ بالله یو سړی پیدا شوی دی لیونی دی او ګډې وډې وایي چې هغه ته غوږ کې نه دی نو په خپل هم ترې لرې کیږي ایمان پې نه راوړي او خلک هم د ده د تابعدارۍ نه منې کوي یاد خیال دی بعضې خلک وایي نه د دې بل مطلب دی دا د رسول الله د کورنۍ نه وه د ابو لهب نه بغیر د رسول الله چې کوم د خپله کورنۍ ده دا د عبدالمطلب صاحب اولاده نه ده دوی ظاهر کې د رسول الله سره کلک ولاړو کلک خو پټ د رسول الله سخت خلافو چې سره ځان لبه شو نو سخت مخالفت به کوو خو چې بهر به شو نو بیا به د خلکو مقابله کې ورسره کلک ولاړو لکه ابوطالب ابوطالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلک ولاړو دا به وی څوک خو د زما واره ته په بد نظر وګوري چې سترګې ته وباسم نو دا غلی وهم ینهونه او دوی خلق منې کوي عنه د رسول الله نه ورته وایي چې ګورې زما وراره ته سونه وایې په بد نظر ورته ونه ګورئ خو په خپله وینعون او دوی لرې کیږي عنه د دنه ایمان پې نه راوړي نو هلکه زور چاله شو و ان یهلکون او دوی به هلاک نه کي تباه به نه کي الا انفسهم مګر خپل ځانونه وما یشعرون او دوی خبر نه دي په ځانو ولو ترا تخویف اخروی ولو ترا کچریته ووینې اذ وقفو په هغه وخت کې چې دوی ودرولی شي علی النار په اور د دوزخ دا بدعمله چې الله راولي او د جهنم د اور په غاړه باندې ودرولی شي اوس ملایکې دیکه ورکوي چې جهنم ته یو دیکه ورکوي په دا غاړه به ولاړي نو فقالو دی به ووایي یا لیتنا کاش چې موږ نورد واپس کړی شوی وي دنیا ته ولا نکذب او مونږ تکذیب نه وی کړی دروغ هم نه وی ویلی بی آیات ربنا آیاتونو د رب زمونږ ته د دوی به د قرمانی چې کاش چې مونږ دنیا ته تللی وی او بیا هم د الله آیاتونو ته دروغ نه وی ویلی ونکونه او شوی وی به مونږ من المؤمنین د مؤمنانو نه تاسو به وایه لکه دا اوس ولې دونه شوق راغی ایمان ته تر اوسه پورې بیا د ایمان خلاف که اوس شوق دی وایي دا اوس دوی ته ښکاره شو هغه شی چې له اوسه پورې ورته ښکاره شوی نو بل بدا لهم بلکې ښکاره شوی دی دوی ته ما یو څیز کانو یخفونه چې دوی به پټ مونده من قبلو مخکې د دی نه لکه اوس وګورئ مخکې نن نن وګورئ حساب کتاب موږ په سترګو وینو هلته به ووینو جنت دوزخ په سترګو وینو نه وینو هلته به وویني نو بلکې دوی ته ښکاره شوی دی هغه چې دوی به پټ مونده من قبلو مخکې د دی نه الله تعالی وایي ولو ردو او کچرې دوی واپس کړی شي دنیا ته که دنیا ته الله بیا هم راولیږي که نه نو بیا به هماغسې بدعمله لعادو نو دوی به واپس شي لما نهو هغې ته چې دوی منې کولی شي عنه د هغې نه بیا به هم دغه شرک او دغه کفر به کوي که دنیا ته واپس لاړل بیا به هم هغه بدعملۍ کوي خیر دا خو هسې مثال طور تشبیه نه ده دا دغه چې زما خپله دا دغه مونږ چې دلته یو نو مونږ وایي ربه که موقع دې راکړه که نه او عمرې ته لاړم نو دسې دسې به کوم ټوله ورځ به په دغه کې تېروم په حرم کې او توافونه به کوم خو چې هلته بیا لاړ شو بیا دغه کله بازار ته ځه او کله اوده کېږه او کله دغه کېږه چې را چېرته لاړ شو بیا هماغسې غفلتي بیا چې راشو بیا جاړو چې خدای اسم وخت تیر کړو چې بیا لاړ شو بیا مغسې دغه غفلت نو دا رنګ دنیا کې دی خلک هم دغسې دي هلته به بیا ارمانونه کوي چې واپس دنیا ته تللی وي خو که دوی راشي بیا به مغسي و انهم یقینا دوی چې دي په دا خپله خبره کې لکاذبون دوی دروغجن دي وقالو وی به دی کافرو دی به د باس بعد الموت نه انکار کوخه ان هیه نه دی دا ژوند زمونږ الا حیاتنا الدنیا مګر ژوند زمونږ د دنیا دی هلکه زندګي مندګي نوره نشته که شته نو دا صرف د دنیا زندګي ده بس وما نحنو او نه یو موږ بمبعوثین راوچتېدونکي د قبرونو نه ولو تره او کچرې ته ووینې تخویف دن اخروي ولو ترا کچرې ته ووینې از وقفو په هغه وخت کې چې دوی ودرولی شي علی ربهم خپل رب ته په ورځ د قیامت د حساب کتاب دپاره دوی خپل رب ته ودرولی شي ولو ترا حرف شرط دی که ته ووینې از وقفو په هغه وخت کې چې دوی ودرولی شي علی ربهم خپل رب ته نو لو حرف شرط د جزای پټه پرته ده لرأیت امرا فظیعا نو ته به ووینې یو ډېر هیبتناک کار چې هلته به د دوی څه حالتي نو قاله الله به ورته ووایي تاسو خو د باس بعد الموت نه انکار کو اوس څنګه چل دی باس بعد الموت شته که نشته قال الله به ورته ووایي الیس هذا ایا نه دی دا باس بعد الموت بالحق رښتیا قالو نو دوی به وایي بلا ولې نه وربنا زمونږ دې قسمې په رب زمونږ قال الله به ورته ووایي نو بس اوس دلته پستې پستې خبرې کار نه کوي فذوقوا العذاب تاسو اوسکې عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د کفر کولو ستاسو وصل الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين دعا وکړئ یا الله ته رضا شي خدای خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي ربه تمام مشکلات زمونږ حل کړي ربه د خپل عظیم کتاب صحیح پوی راته راکړي ربه د خپل عظیم کتاب پوی راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه صلات وسلام په حدیثو باندې پوی کړي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو په دنیا کې هم الله اجر ورکړي کی په آخرت کې هم الله اجر ورکړي الله سره زموږ نه په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي الله د دنیا او د په کاروبار کې ورته خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځوي زمونږ د دې ملګرو خوشقسمتي دا ده چې زمونږ په دې ملګرو کې کسان دي هغه لاړ شي عمرې ته کم کسان چې موږ سره په سبق کې شامل نه دي هغه لاړ شي عمرې ته هغه ځای کې بیا په حرمینو کې مونږ ته درس ټولو ملګرو ته دعاګانې کوي نو دا بل شی نه دی دا د الله کرم او فضل دی چې الله په مونږ باندې کړی دی زمونږ احمد صاحب چې زمونږ د سبق خاص مخلص ملګری دی هغه هم عمرې ته تللی اوس راغلی دی ما دې خوا راوغوښت دې دپاره چې تاسو ته هغه دعا وکړي نو دی به انشاءالله تاسو ته به خپله خصوصي دعا وکړي ستاسو د دنیا هم او د آخرت هم هلکه دې کې کم یو دی بسم الله الرحمن الرحیم موږ خو به دا چې استاد ناست یې هغه په مخکې هغه نشو کړای بس دا ده چې هلته چې کومې دعاګانې مونږ ستاسو باره کې کړي الله پاک دا ټولې خپل درګه کې قبول یا منظورې کړه یا الله زمونږ هر یو کار خالص مخلص ستا رضا جوړېدو ذریعه وګرځوي یا الله په دې اجتماع کې څومره کسان ناست دي دغو ټولو په حرمینو کې بار بار نصیب وکړي الله پاک زمونږ ټول بیمارو او فسادو او فتون نه په امان کې وساتي یا الله مونږ ټولو په مال حال او په عمر کې برکت وچی